دا په معنی د ذهاب سره تللو سره تلل د ځوان عن منزل الظیم دا منزل او د کور د ظلم نه واجب د لازم دی تا سره سره یو ځای کې ظلم کوي توحید ته دې نه پریدي سنت ته دې نه پریدي زره دې زره کنه ملک خدا ملک خدا تنگ نه سپای غدا لنګ نه سپای نکیږي د خانانو نکیږي د خانانو د ملنګ سره کړي چرته ځان چرته ملنګ عبدالرحمن لړم بس شخوص الفتح عن منزل اویم واجبو وان کان فی اهله والاقارب اگر چې په دې کې د اهلی خاندانی او خپل خپلوانی زیرا تاسو ته څه نو یو مان پری دي لړم السلام علیکم په مخه نه ښه دا ولیار او دلته خپل اهل دی دلته به اهل نه وي سړی چې خپل سمي التم ځان له اهل پیدا کوي چې سورې زیرګي چا بل جنې ور کړی مزه اهل شنه ته اهل و تاسو چې دنه وطن اصلي او وطن اقامت او دا وطن سفر وطن اصلي چې سړی پکې تأهل ال تزال لوادو کی پچې سورې تیرې کې جنې بدل شو درسي نو دغه دې اهل شته یاره دلته کې زما عزت ته خلک راته چت ګوري دا مړه التم چې سره دیر شي عزت پرې پیدا شي خا او پر دې کو تا سره په دې ځای کې ظلم کیږي زیاتې کیږي او ته بیا هم نزي بیا هم نزي او دې ځای باندې ته خوشاله ستا په الله توکل نشته که ستا د الله په ذات توکل تر دې وجه نه نزي چې زما عزت خرابېږي دې وجه نه چې زما خپلوان زما اهل دي ستا په الله باندې توکل نشته که ستا په الله توکل وي تا اهل ختم دلته لري ختم نه السلام علیکم ومن يرضى دار اويمي دار لنفسي سوک چې خوشاله شو په کور د ظلم باندې کور د خپل ځان لپاره د ظلم کور دی دې په خپل ځان د پاره کور چې زماره کور باندې رضا چې لازم کور دی فذالک فی دا توکل کاذب نو دې په داوود توکل کې په الله تعالی باندې دروغجن دي دروغ وي سپره ور دي چې په الله باندې توکل دي دا تصغیر د احباب دی او هغه جمع د حبیب ده او حیباب اصل کې دی یا او حیباب قلبی و زما د ظلم محبوبانو و زما د ظلم محبوبانو هل سواکم لعلتی طبیب اینو ستاسو نه علاوه زما د مرض څوک ډاکټر شته احیبا بقلبی هل سواکم لعلتی طبیب بداء العاشقین خبیر لګي سبحان الله دا مې د ذکی خسور د په ناکاره کې وته وي یې ناکاره کې او ماشاءالله یقین په خدای وکا چې عاشق شوی په سبا نه لکه دا نه بس عشق ته نو تر الله توګه کې نه علم نه اخلم شاپور شیخ دی الله وبخي مغفور مرحوم کی وی تلم امارات ته خطو خطو ملګری شي زونه راړي د دنیا او ډوډېګان هم دیو شیخ صاحب ته ولې خبره ولې خبره څه چللې چاندي هم وی وې ما چې تاسو نه تاسو کومې سړو یو سړی چې نشئی هغه چوبیس ګنټی کی دری او څلور ګنټی نشه کوی اله هغه سم چی دنه هغه ګرځی او ته وله یو ټیم نشه په چوبیس ګنټی کی ورکای نو دا به دسره زیاتی نه چی شیخ صاحب سوای ته ایمه چی زه الته ساروم درس کومه طالبانو تم بیا درس کومه تقریر لا پکې لړ شمه نو دا زما نشه ده سهار نه تر غرمې لګیم او ستړی کېږم نه طالبانو ته لګیم عوامو ته لګیم تقرونه کوم او تاسو مازیګر صرف درس نن مازیګر در شي بیا بل مازیګر ته ګورم دا بل مې سم ګوت کو چې بل مازیګر ته بیا ګورم چې سبا مازیګر باندې به درس کوم ښه شیخ صاحب دی پسې غپای سار بم درسي او ما لس بجو کې هم درسي ما سپخین بم درسي او مازیګر بم درسي ته زما روري رور نه سپینې جمړې ته دله کونې ته دله چې نن سارا کاغلی دا زما ته زما تاسو سره الله لپاره مینه درو وای قاری صاحب دا باندې بلغونه کا دا قاریان نه الا ماشاءالله چې علم وسنی دا ډېر لوی رامیان سبق نه یادې ای ته ورس راشي تاسو ځان له سبق وروم ته ورس راشي طالب ځان له سبق وروم پینشت په دې باندې اصرار دا اے غپ نه لګو مقاری څه ته پته دا دا خو عالم دی چې علم سره نه سر په قاریانی کنو الا ماشاءالله پای کې نه کان ډیر نه کان نه کان پکی اکثر چې د ګوري کنه بس دا سارا می تو بچنا شروع کړي واني لمستغن عن الكون دونکم زمانه جدا کون کی دا بس یا دا چل شي یا چې دن بس نظم دغه دیتا واکثر عمر العاشقین قصیر د عاشقان عمر اکثر کمی غمجنی غمجنی غمجنی خفای خفای خفای یو بس د خفګان درازه بیمار شي وجب چې نه شي واکثر عمر العاشقین قصیر دوستانو ور یاد ساتي ها سبحان الله ته به پیرشلی پیرشلی الرزق رزق چې یخطئ باب عاقل قومه خطا کوي دروازه د عاقل د خپل قوم چې قوم کې څوک عاقلی کنه داغه دروازه چې دنو رزق خطا کی هغه کوي شي نه ويبيت بوابا او شپه تیری په داسې هر کې چې سوکیداری به باب الاحمق په دروازه د کمکل کمکل سړی وي ومن الدليل على القضاء وحكمه د الله په قضا او د الله په حکم په تقدیر باندې دلیل څه دی بأسل لبیبی د خيار سړي زندگی تنګېدل او طيب عيش الاحمق او د کمقل د زندګۍ چې نه هغه د مزي په ترڅ پرتو کې او څه شی وي او خيار سړی وي متا ما ير الناس کله چې خلک ویني مالدار لره او گاونډي فقيري نو یقولو دا خلک سوی عاجزن دا یو بیوسه دی بیوسه دی نو کاروبار نشي کولی او دا بل دا چې دی کنه دا داسي دی چې دی مضبوط دی پیسې ګټلی شي کاروبار کولی شي دا یو عاجز دی چل ول نه ورځي او دا بل چې دی نو خیر دی داسې نه ده داسې نه ده وليس الغنا اسی ته وایي څه لکه جد بخت ته وایي بخت ته بخت ته وایي بخت بخت پیژني ها جدود جمع د جد د بخت ته وایي بختونه دي چا بخت څنګه او دا چې دنو دغه دی لکه انه لزو حظ دا مرتبی دی او دا خوند د برخې دی برخې دی قصې به چې تقسیمیږي وجدود نو دا بختونه دي بخت بخت پیژني بخت پیژني بخت چې دی بیدار شي څنګه ویل دا څه ته شي نه دی نو آسان نه دی کنه بخت دې بیدار شي دغه څه ماشاءالله ای دغه د گشته نه خلګه دا چې بخت دې بیدار شي نو هر څه بدلار شي په هر څه بدلار شي ٹھیک شو لګا نه او بیا به دې دغه شیزونه په کار شي نو ها وګوره ما وی کنه ما وی څه شي شته د خو لکه اوس لکه دا چې عقل مغواړه بخت وغواړه عبدالرحمن رحمان خلک ګل خلاصي وای عقل مغواړه بخت وغواړه ها عقل مند بختور غلامان ودي ګر کټ ځک ځک عقل مند بختورو وې دا بختونه دي کنه عقل مند بختورو غلامانی ولا معطي لما منعت الله چې تی ورکه څوک منو کول نشي چې تی منکه څوک ورکول نشي ولا ينفع ذل جد منك الجد پیدا نشي ورکولې مالداري تستا په مقابله کې مالداري دا وو دغه د ګرجد معنی مالداري دا او ولا ينفع ذل جد فائدہ نشي ورکولې نیکه والد چې سړي نیک سړي نیکه نیکان ډيري او زه د پلاګي سړي چې نه فهمه ولا ينفع ذل جد فائدہ نشي ورکولې خاوند جد تا منک ستا په مقابله کې الجد دا نیکه ده دا نیکی ستا په مقابله کې نشي خلاصولای من من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه چې په عمل کې پاتې په نسب نشي مخکې کېدی